او الله وی هم به راولو په حالت د یری کې او په حالت د خوشحالۍ کې هر حالت کې به الله راولو نو نیکولا هغه کې سلوار کول دی یو بل نظر باندې کول دا د قران حکم نه حدیث پاک کې راغلی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل مسجد نبوی کې جمع وکړ او د جنگ نه رسو سمدستی نبی علیہ السلام والسلام په تلوار باندې فاسیدو صحابه اکرام سره فکر شو چې دومره زر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولې وورو او صحابه زمون د سیټونو او زمون د سرونو د پاسه خپې اړولې لکه صف کې خلک ناس دي او برکه وراوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تاسو په کور نه راووتو او یې چې زمون په کور کې د سرو لګه کوټه پاتې و معمولی و چې سرو نو ما چې حکم حکم خپل اهل بیت ولا بال بس چې غیدا تقسیم کی اسنف محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام باندې وفات کړي برس دوارو کی او دای په کور کې باقی پاتې شي فاستبقوا الخيرات لمبني عمل په قران باندې رسول الله عليه الصلاه والسلام قولوا او بیا د غي صحابه کرام رضی الله عنهم امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې حدیث ذکر کړی کله د قران کریم د آیات نازل شو د دې فارې په اخر کې براشي من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا څوک چې الله له قرض ورکړي نو الله به ورله دغنه کې ډېر اجرونه او مزي ورکړي ابو الدحداح رضی الله عنه یو انصاری صحابي دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دراغه چې الله زموږ قرض غواړي قرض غوښتل دا چې نه لکه انسانان چې یو بل نه غواړي انسان چې نیک عمل کوي نو الله به د دې دغنه بدلی ورکړي وی الله مون قرض مختره زما دا باغ دې پشپک سو کجرو باندې هغه مشتری پشپک سو د کجرو بوټي دا یو لوی باغ دی یو لوی سرمایه ده وی ما دا الله رب العالمین له قرض ورکړي او بچی په کې ناس تو بي ناس توا هغه له و چې دا موږ الله له ورکو تاسو ته روزي حدیث پاک کې راغلي هغه دوی خپل ماشومان د باغ نه راځل هغه چې کومې کجوري شکول فلاس کې یا فلمونو لستورو کې هغه ته رسندلې الله رب العالمین له موږ فرض ورکو چې پوره بدله الله موږ راځي چې نور په دې باغ کې تصرف نکوو او ورلېو چې الله د بهترین مال لګولو مطالبه کړې ده زما په مالونو کې د ټولو نه افضل او بهتر مال د روحا باغ دی چې په څوونو کجو باندې مشتمل نو دا د الله د فارغ خیرات کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوي حدیث د بخاری د دوه قسمه الفاظ راغلي بخ بخ مال رائح او بل لفظ بخ بخ مال رابح نبی رسول الله ولوي او او دا خړې دغه مال دې دا باغ تا پرې کو دوه الله لې ورته او یا مال او اسیم تلوت کړي او به تر مال هغه چې الله د پاره ولول شي نبی رسول الله والسلام ورلوي په خپل رشتہ دار او باندې تقسیم کا کله غریبانان او مستحقین دي او هغه باندې تقسیم کو په حسان رضی الله او په نور صحابه کرام ولو ان تلقى اخاك بوجه الطلق دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی کوئی نیکی ته وړا او سپکه مګانا اگر کدا نیکی چې ته یو مسلمان او سره پرون ته ایمان دی ملاو شي په خوشاله کې ور سره ملاو شي او پرون ته ایمان دی مدام نیکی دا فاستبقوا الخيرات ځان روان دي کوي دی او بل کارو دې کوتا په معمولی نیکۍ باندې الله رب العالمین کله د بنده نه خوشحال شي دا د مغفرت او د بخښنې سبب وګرځي جنت ته وردن نشي حدیث پاک کراغلی حدیث دی د صحیحینو امام بخاری او امام مسلم ذکر کړی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په پخوانو امتونو کې یو زنانه وا او بدکار زنانه و ګناګارا نو هغه په لاره کې دا یو پښو یو کتا یا یو سپی یو کتو چې د لوګې نه هغه مړ کېدو په ځمکې شکونه لګول د تلې د وجې نه نو زر زر دې خپل پاڼه وېستا او لپټې ټوټې ټوټې کړه هغه نه پړې جوړ کو یو کویلې ورخته کا هغه موزا او پاڼه کې دې وبره یستي او د غسې ته مړولو رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي دا عمل الله قبول کو بخنه ورلوکا او بل حدیث کې راغلي دا امام بخاری او امام مسلم ذکر کړی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو سړی په لار تیرېدو سخت لیو یو کوی لار دی ورکوټ راغی دی وبوس کلی بار تر وو دوی کتل یو سړی دی په لوندز مکه باندې شکونه لګی دې دې جوړدا چې څنګه شوی لکه څنګه څنګه شوی و نو زر زر خپل پاړه ویستا او کویله ور کولیدو او به راځي د غسټیټ مړول تر دې چې دا غسل د ماته شو مور شو رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي فشکر الله له فغفر له الله د دې عمل قبول کو بخنه ورلو کا او ګناه کله معمولی ګونځي او د انسان د هلاکت سبب وګرځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث پاک بخاری کې راغلی چې په خوانو امتونو کې یو زنانه وا یغي او پښو ساتلې وا نه په خپل قران کا کور کول سړلې و بند کړې و کور کې نه بار پر خود چې ځان له قران څخه پوښي نو د لوګي نمړه شو رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي دا ما په اور د جهنم کې کتلې وا چې دغه پښو مور سره وا او د دې د مخ او د سینې نه غوخه لرغولې او په دې عذاب کې را مبتلا وا او رسو آیات کې بیا دا حکم دی او دو کې وی و من حيث خرجتا او بیا وی و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم کم ځای نه چې توتی نو مخ دې قبله طرف له وګرځوا او مسلمانانو د کم ځای نه چې تاسو وتی کم ځای کې سی نو قبله طرف له مخ دی دا تکرار چې دې ته راغی دا مفسرین ذکر کړی دا تاکید د فارغ چې درې په الله حکم وکړو چې تاسو کاري طرف لمخ کوي او یاد تکرار چې درې پیری راغله نو په اول ځل باندې امر او حکم دې هغه شاله چې څوک قابل مخامخ دی او خان کابو ورلخکاری هغه له حکم دې چې خان قابل په موږ کې مخکا او په دې دویم امر کې بیا حکم دی هغه چاله چې مکه مکرمه کې دی او خانقابه ورلخکار نه داغی نه لري دی او دریم حکم کې بیا تعمیم د ټول مسلمانانو لا چې د دنیا په ګډ ګډ کې وي او بعض مفسرینو دا تکرار په دې طریقه باندې ځخا کړي چې په اول حکم کې فرضیتو چې د بیت المقدس نه خانقابه طرف لمخ کوي او په دویم حکم کې تعلیم دی د ټولو ځایونو که په هر ښار کې تاسو که په باندې کې نو تاسو لرا حکم د شکاوي طرف لمخ کوي او په دې دریم امر کې بیا تعمیم د حالات له اشاره ده چې په کوم حالت کې تاسو یې که په سفر کې یې که په حاضر کې نو قبله طرف لمخ کوي البته مسافر په حالت د سفر کې په سورلۍ باندې کنه فل مسکین کم طرف لې شي مخوي او فرض کې کله قادر لې چې قبلي طرف ته مخول شي او مخ نه کو موږ بیا نه شوي ومن حيث خرجت او د کم دین چې وځي حبيب صلى الله عليه وسلم وای دا چې مزکه وکړي د دې لپاره چې نشي د خلق لره پتا سو باندې سدلیل او حجت لئلا چې دا لام متعلق دی دیو محذوف پوری فعلنا ذلك لئلا يكون للناس عليكم حجه مونږ دا حکم د قبله د بدلیدو د لپاره وو چې خلق له فضا سبحان د حجت پاتې نشي دا تفصیلی جواب دی چې يهوديان اعتراض کړو چې ول قبله بدل شو د قبله د بدلیدو حکم راغی جواب دا دی کتاسو د مخ کنا کتاسو کاوی تن مخ کوي نو دا يهود او د دین دشمنان نو کتاسو باندې اعتراض کوي حجت بدر باندې قائم کی چې په خوانو کتابونو کې د دې امت نه حدا ذکر وا چې دوی با کابل طرف له مخ کوي سموده بدای بیت المقدس لې یا کابل طرف له مخ ګرځي او بیا رسو آیات کې ان الذين ظلموا منهم کم چې ظالمان او عنادیان خلق دي نو هغه ته د خپل کتاب او خبر اون کته حق ورله ثابت شوا نو بیا تاسو د دین تابع کیږي نه کسبلی له مخکوي کنا نو فلا تخشوهم واخشوني الله وی لای پروا مکوي لای نه مې یریږي زمانه وی یریږي لالا يكون للناس داس مزکو کل دې د پاره چې نشي دې خلق لرا عليكم فتا سباني حجه سدليل الا الذين ظلموا منهم مگر کسان چې ظلم کړل دې دوینا هم چې په دې کې عنادیان او ظالمان خلک دي لا غي پروا مکوي هغه له خدای څخه دلایل راړي خبره نه مانی دا لشاګه چې یریږي نو ستا په زړه کې تعلیم هم دی چې د لوی شان خاوند دی د دې وجه نه خشیت دا د الله رب العالمین پورې خاص دی اگر چې په لغت د عربی کې خوف او خشیت کله د یو بل په معنا استعمالېږي فلا تخشوهم واخشوني پس مې یریږي تاسو د دوینا او زمانه یریږي